بیا یو وی چې دا دوانه رونه هم جادوګر دي او دا غواړي چې تاسو د خپل ملک نه د جادو په زور بهر وباسي او تاسو غوریز لار چاره وران کړی نو ټول سره را یو ځای شي او د خپل فن بندوبس وکړئ نو بیا قطارې قطارې راشي یعنی ډلې ډلې راشي ځکه چې نن به هغه څوک میدان ګټي چې غالب راشي یعنی که دا لوبه وګټله نو کامیاب به یې ګینې نه کېږي بیا هغوی ووي چې موسی ته وایا چې تخپل ام ساړم بیا چوي کنه مونږ وړم به غرزون کې شو حضرت موسی علی السلام ورته وی چې نه بلکې تاسو خپل سيزونه وګرځوي یعنی خپل جادو تاسو وخایې مخ نو ناګهانه دا غوي پړي او د هغو یمساګانې د حضرت موسی علیه السلام په خیال کې د جادو په زور سره داسې ښکاره شوې لکه چې منډې ترړې وهي په دې باندې حضرت موسی علیه السلام په خپل لکه اندېښنې محسوس کړې یعنی ویری دو انسانو مونږ ورته ووی چې مه ویریږه هم ته به بری بیا مومې او دا ستا په ښي لاس کې چې امسا ده دا وغورځوه د دیو جوړ کړی ټول سیزونه به ونغړي دیو چې څه جوړ کړي دي دا خو تش د جادو فریب دی او جادوګر چې هر ځای ته وړاندې شي نو کامیابې دی نشي یعنی د جادو په زور باندې څوک حکومتونه نشي قبضه کولی او نو حکومت ساتلی شي بیا جادوګر په سجده پرې وتل او دا یو وی چې مونږ خو ایمان راوړو د هارون او د موسی په کردګار فرعون ورته وی چې ها تاسو پر زما د اذن اغستون ړومبه ایمان راوړو بشک چې دا تاسو هغه مشر استاد دی چې تاسو ته هم جادو خو دلې دی نو اوس زه تاسو لاس او خپي اړولې پر کوم او د کجورو په ونو کې مو په سولې خېجوم او دا به درته معلومه شي چې په موږ دواړو کې د چا عذاب سخت او زیات پاتې کېدونکې عذاب دی هغوی جادوګرو ورته وي چې مونږ به تا هیڅ کله غوره نه کړو د هغې څرګندو دلیلونو په وړاندې چې مونږ ته راغلي دي او د هغې خدای په مقابله کې چې مونږ یې پیدا کړي یو یعنی مونږ ستا لپاره خدای نشو پرېښودی نو ته چې هر څه فیصله کول غواړې هغه وکړه ته خو بس د دې دنیا په حق لا چې څه غواړې هغه کولی شي مونږ خو په خپل کردګار باندې ایمان راوړو چې زمونږ زړې غلطۍ راته وبخي او کوم جبر چې تا را باندې د جادو په حق لکړې دی هغه هم را ته وبخي او الله د هر چا نه بهتر دی او باقی پاتې کیدون کې دی دا اوس د الله خبره ده داغو باس ختم شو خبره دا ده چې څوک خپل رب ته د مجرم په حیث ور مخامخ شي نو د هغه سزا جهنم ده چې نه به په کمري او نه به رغېږي او څوک چې ورته ایماندار ورشي چې د نیکۍ کارونه هم کړی وي نو داسې خلکو له اوچتې مرتبې مقررې دي یعنی د همیشه استوګنې د پاره باغونه چې د هغې لاندې به ولی بهیږي دیو به پکې تل تر تل اوسیږي او هم دغه انعام دی د هغه چا چې پاک شو او مونږ حضرت موسی علیه السلام ته خپل وحی ولېګله چې زما بندگان شپه په شپه د مصر نه بهر بوزا بیا ورله په سمندر کې د امسا په وشتو یو وچه لار جوړه کا مه د چا د نیوکې نه ویره کوه او مه نوره ویره پړه کې ساته نو فرعون ورپسې خپلې لښکرې روانې کړې نو دریا پرې باندې داسې راغړم شو لکه چې څنګه شو یعنی دریاب ته راتاو شو ګیرې کړو او ټولې ډوب کړو او فرعون خو خپل قوم گمراه کړی وو او سم لارې ورته خودلې نه وه اے د حضرت یعقوب اولاده مونږ تاسو د دشمن نه خلاص کړئ او تاسو سره مو د کوهی تور د خی اړخ په حق لا وعده وکړه او تاسو ته مو پر ایوان من او سلوار اولیګل چې دا پاکیزه سیزونه خورئ کوم چې مونږ درکړي دي او په دې حق له د حد نه وړاندې مه تېرېږئ ګنې زما غضب به در باندې راکوز شي او په چا باندې چې زما غضب راکوز شو هغه وغورځېدو او زه خو ډیر زیات بخون کې يم هغه چا لره چې توبه وباسي او ایمان راوړي او نیک کارونه کوي او بیا په سمه لاره قایم پاتې وي او اے موسی علیہ السلام دا ته ولې د خپل قوم نه داسې په تلوار را مخ کې شوې حضرت موسی علیہ السلام عرض وکړو چې هغوی خو بس دا دی په ما پسې جوخ را روان دي او زه خو تا څخه ای کردګاره ځکه زر راغلم چې ته را ناراضي شي الله ورته ووی چې مونږه خو ستا قوم ستا نفس په یو ازمیخ کې واچولو او هغوی خو سامری ګمراه کړل حضرت موسی علیه السلام خپل قوم ته پستانه ورغی یعنی واپس شو د غصې او د غم نه ډک او ورته یو وی چې ای زما د قوم خلکو ګنې تاسو سره خپل کردګار یو خپل لوز نو کړي نو ګنې په تاسو باندې د لوز نه زیات وخت تیر شو یا دا مو خوښه وه چې په تاسو دې د کردګار غضب خامخ راشي نو ځکه زما سره د پوخ کړي لوز نه په سر شوي یعنی ماتم کو هغوی ورته وویل چې مونږ تا سره د خپل لوز نه په خپل خوخه په سر شوي نه یو او خبره دا وه چې په مونږ باندې د قبطي قوم پاتې شوي کالی درانه شوي وو نو مونږ وغورځول نو دغسې سامري هم وغورځول نو بیا سامري هغې خلکو ته یو خیر اخکاره کوم چې هغه تش کال بودو خو آواز به یې کولو نو خلکو په خپل منځ کې وي چې دغه ستاسو هم خدای دی او د حضرت موسی علی السلام هم خدای دی خو هغه خپل خدای هیر کو خدای وی خګنې دغه خلک دومره قدر هم نه پویدل چې نه خو هغې سخي د څه خبرې جواب ورکولی شو او نه یې د هغوی په تاوان یا په ګټه کې څه دخل ورکولی شو اوس د پنځمې رکو ترجمه او دغه خلکو ته حضرت هارون علی السلام د پخوانه ویلو چې زما قومه تاسو د دې سخی په وجا په گمراهۍ کې نختلی یی او بشک تاسو کردگار رحمان خدای دی نو په ما پسې روان اوسېږئ او زما حکمونه منئ هغه یوې چې مونږ خو به د ده په عبادت کې اخته پراته یو یعنی د دې سخی په عبادت کې تر دې چې حضرت موسی علیه السلام راته واپس راشي حضرت موسی علیه السلام ورته وی چې اے هارونه ته ما څخه ولې نه راتلې څه وخت چې تا دا وکتل چې دی ګمراهان شو خګنه تا هم زما د حکم نافرمانی وکړه حضرت هارون علی السلام ورته وی چې ای زما د مور راوړیا وروره زما ګیره او زما سر مرانیسا ما سره خدان د اخنه شو چې ګنې ته دا و نه وایي چې تا په بن اسرائیلو کې د لبازي واچولا او زما د وینا انتظار دی و نه کو حضرت موسی علیہ السلام وی چې خسا مریا تو وایا چې ستاسو معامله ده یعنی تا ولې دا جرم وکړو هغه وی چې ما ته یو داسې سیس کاره شو چې هغه بل چاته نخ کارېدو نو ما د هغې خدایي استازي د قدمونو د خاورې نه یو موټی راوچت کو نو هغه مې په دې کالبوت کې ورواچولو او ما ته په خپل لکه هم دغه خبره خخ کار شو حضرت موسی علیہ السلام ورته وی چې باس سزا ستا د فاره په دې ژوندون کې دا سزا مقرره ده چې ته به دا وینا کوي چې ما ته د څوک لاس نه راوړي یعنی که ستا خواله څوک درځي نو تا ته به تکلیف وي او هر چا ته به وایې چې ګورې ما له لاس را نه وړئ رښتیا ده دا خو سخت عذاب دی او تعالی یو بل سزا هم مقرره ده چې د هغې نه د خلاصې نشتا او ته دې د خپل معبود ته وګوره چې ته پرې دومره ټینګ نښتی مونږ یې دغه دی وسوځوو او بیا د هغې ایره په دریاب کې بیوو تاسو معبود خو بس یو الله دی چې د هغه نه سیوا بل معبود نشته هغه هر سیز په خپل علم کې راګیر کړی دی اوس قرآن وی اے پیغمبره دغه سیمون تا ته د تیرو زړو واقعاتو خبرونه اورو او مونږ درلا د خپل طرف نه یو ښه نصیحت نامه درکړې ده څوک چې د دینه مخ وګرځوي ابا د قیامت په ورځ د ګناهونو یو لوی پن اوچت کړی وي او په دغه ځای کې به همیشه اوسیږي او دغه به د قیمت په ورځ د هغوی په حق له ډېر خراب پڼ وي په کومه ورځ چې شپېلۍ به پوکوالی شي او ټول مجرمان به په دغه ورځ داسې را یوځای کړو چې شنې سترګې به یې نیولي وي یعنې ړانده به یې او چې څوک وړون شي نو دا سترګې خړې غوندې شي په خپل منځ کې به ګونګوسې کوي چې تاسو خو هیله بلا لس ورځې به په دنیا کې پاتې شوي وي خپلو کې به وایي من ته هغه مدخه معلومه ده چې د کومې په حق له دیو خبرې کوي څه وخت چې په دیو کې د سمې رایې خاون چا به لا پکې ډېر هوښیاري به دا ووایي چې بس تاسو خو هیله بلا یوه ورځ قدر لا پاتې شوي وي نو تور ته وایا چې زما کردګار به دغه غرونه بالکل والو زوی نو مزکه باوار میدان پریګ دی چې نه به پکې کګلیج باقی پاتې ویني او نه لوړواله په دغه ورځ به ټول خلک په بدون کې پسې روان شي یعنی څوک چې اعلان کوي چې قیمت دی اسرافیل علیه السلام بس په هغه اواز پسې به ټول روان دي چې د هغه په وړاندې به څوک به خبره نشي کول نو ته به د خپو د کشانه بغیر بل اواز نه اورې په هغې ورځ به سفارش هیڅ چاته هیڅ پیدا نور کوي خو هغه چاته چې رحمان ورته اجازت ورکړی وي د هغه سفارش به قبلي چې چاته ورته اجازه کړي چې دل سپارش وکنه غله په قبلي او د هغه په حق لا یې خبره خوخه کړی وي هغه د ټولو خلکو وړاندې او وروستو حالات ډېر ښه پېژني او خلک په خپل علم سره د هغه د معلوماتو احاطه نشي کولی